د صورت اوله ایسه ده نو دا اوله ایسه اول باب شروع ده اول عظمت د قران کریم ودریو صفات جامعه سره ذکر شو بیا د دریو فرقو ذکر تفصیلا نشو دا غو اوصاف بیان شو دا غو حکم دنیوي اخروی بیان شو مؤمنان کافران منافقان اوس یو دوه مثالونه ذکر کی چې دا متعلق دي د غدرې وډرو سره کوم چې متعلق د قران کریم سره څه خلق هغه چې د قران کریم نه اثر قبول کړي او هغه چې د قران کریم نه اثر نو قبول کړي لیکن دا مثالونه متعلق دي د هغه دوه ډلو سره کوم ډلو چې د قران کریم نه اثر نو اغسته هر کله چې مؤمنان دي نو دا غوي خبره واضحه ده دغه دوه ډلو احوال بیان شو صفات بیان شو نو دلته امثال ذکر کوي دا غوي زکه مثال دی او شی دا په هر جبه کې وي که پښتو دا کاربي دا کله دنیا هر جبه دا پاغه کې خامخا دی او شی مثال ذکر کی قران کریم کلام الله دې د فصاحت او د بلاغت نه ډک کلام دا الله په کلام کې هم امثله شته او امثله د دې د پاره وضاحت د پاره تشبیه المعقول بالمحسوس یو عقلی خبره ده یو معقولی خبره ده اغړوان دې کړي شي په محسوساتو سره د پاره د پوي پاغه معقولی شي معنی ذکر سره مثال سره د خبرې خو وضاحت راځي ابن قیم رحمت الله علیه هغه ذکر کړی چې په قران کریم کې سلور صدیق امثال ذکر دي فواید د امثال سوی دا هر ځکه دا غزه مناسب مثال الله ذکر کړی دی دغه صورت کې رستو الله پاک یو مثال ذکر کړي داغه مثال فائدې دا خو الله چې هغه کې سره تفریق راځي د کافر او د مؤمن تفریق د فریقین راځي دغه رنګه سورۃ العنکبوت کې دریم سلیختم آیات مثال ذکر کړي او سورۃ العنکبوت خو ذکر کوي و ما يعقلها الا العالمون په مثال د قران منتی علما پوي عالم هغه چې هغه په مثال د قران کریم باندې پوښ دلته دا دو مثالونه ذکر کړی دي د دې مثالونو مناسبت په دې معنی ده چې مخکې د هغه ډلو ذکر وشو چا چې د قران کریم نه څه اثر نه دی اغست نو سوال دا راغی چې آیا د دغه خلقونه مؤمنانو ته څه نقصان ورسید کنا نو په دې مثالونو سره دا خبره واضح کړي چې په دغه عدم تاثیر د قران سره نقصان دوی په خپل کړه د خپل ځان دوی د خپل ځان نقصان کړه د پدې سره دوی مؤمنانو ته څه نقصان نه دی رسول دا به د امثله او سوي حاصل وي قران کریم کې چې کله امثله ذکر کی کله په اول کې لفظ د مثال راوړي نو کله په کاف سره شروع کړي نو کله پاول کې لفظ د مثل نه راوړي نه کاف راوړي یعنی هغه عادت ته تشبیه پکې نه ذکر کیږي لیکن اهل علم په پوښي چې دا مثال هغه ته تشبیه بلیغ وي لیکن قران کریم خدا ذکر کړی و ما یعقلها الا العالمون د قران په مسلو منته علما پوي نو په مثال کې درې خبرې پیجندل پکار مثال د چای ور کړې ده د چا سره ور کړې ده پسې ور کړې ده مثال چې د چا ورکړی نه هغه ته مشبہ وي او مثال چې پس شي سره ورکول کې دی شي کوم شي سره چې مثال ورکول کې هغه ته مشبہ به وي د چا مثال ذکر کړی هغه ته مشبہ او د دغه شی مثال په چا سره چې ورکړی هغه ته مشبہ به وي او په کومه وجه چې دغه مثال ورکړی شي نو هغه ته وجر تشبیه وي مشبہ مشبہ به وجر تشبیه په مثال کې دا درې وړه خبرې پیژندل پکاري دلته دو دو امثله چې کوم دي اکثر مفسرین دا وایي چې دا دوړه هم سله د منافقانو سره متعلق دي لیکن محققین و مفسرین دا وایي چې دا اول مثال د کافرو دی نو دوی مثال د منافقانو دی زکه دا سورۃ البقره مدنی سورۃ کله چې د مکی والو قران او پیغمبر شړل د مکی نه او مدینی ترا غلی دینو آیا په مدینه کې د دوی سحالو ټولو مدینه والو آیا دا قبول کړی دي کنه دا سه خلقو چې دوی مخالفت کړي ده په دې دوړو هم سلو کې د دی وضاحت لیکن کدا سی ویل شي چې دا دواړه امثله مطلقاً ذکر کیږي چې هغه کې کافر او منافق دواړه شامل نو دا خبرم بعید نه ده مثلهم كمثل الذي استوقد نارا د الفاظ تخیالو کوي ګوره قران کریم کې لفظ مثل ذکر کی کلا کلا مثل په خپل معنا سر راځي کلا په معنا د صفات راځي نو کلا په معنا د حال راځي او هم ضمیر یا کافر ہوتا یا منافقان ہوتا راځي او دا کاف د پاره د تمثيل دل تغره معنا دا دا مثلهم مثل په معنا د صفت سره او یا په معنا د حال عجیب سره او زکه ک لفظ مثل خپل معنا د مثال کین نور سقاف د تمثيل د پاره ده د مثال د پاره ده نو صفت د دوی یا حال یا جیب د دوی دا مثلهم دا مشبہ شو کمثل الذی دا قاف د پاره د مثال او د قاف نه رسو چې دا ذکر کیږي دا مشبہ به دی نو حال عجیب ده دوی پشانت د حال د هغه چا الذي خو لفظا مفرد دی لیکن معنا جمع ده الذين مراد داغه ذکر برست کو دا خو تشبیه یاد تشبیه د مرکب د مرکب سره یا تشبیه د مرکب د مفرد سره ده او خبر واضحه کوي ک الذين مراد پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم شیعه هر قران بیان کوونکې شي نو تشبیه د مرکب د مفرد سره شی او کنا الذي استوقد ناران مراد هغه منافقان شي بیا خو تشبیه د مرکب د مرکب سره شو استوقد نارا او قد نارا نه دی ویلي استوقد نارا او قد په معنا د اور بلول سر راځي او استوقد راوړو باب استفعال چې د اور په بلولو کې سوی تکلف وی مشقت وی خشاک را جمع کول وی داغه د پاره نو استوقد اغاز کی استعمالی کی چې کوم ځکه اور په یو مشقت تکلیف سره بل کړي شي نو استوقد نارا نار نه مراد اور د دنیا ده اگر چې قران کریم کې د نار اطلاقات مختلف راغلي دي د نار اطلاق په نار د جهنم من ته عمر غلې د غرنګ د نار اطلاق په اوزارو د حرب من ته عمر غلې اور سره رڼا ما سریږي نو اور سره تودیدلم کی چې کله موسم د جمی پخله ور سره هم کی نو بعضو دلته تقدیرم دا جوړ کړی دی استو قد ناران هنا رجال قائدون ظل الطريق اور دا ځکه بل کړي چې صحرا ویګم او سخلق التناسوی چې لار ته نه رکشي دا سی وخت کې د اور ډیر نهایت ضرورت ومه د پخلیوم ضرورت نو دو تو دې دلوم ضرورت نو درړاوم ضرورت دی نو هغه نو څوک رڼا سلی څوک ځان ته ودی فلما اضاءت ما حوله اضاء یذیو په معنا د رڼا سره راځي او دا آزاد په هغه رڼا دلالت کوي چې هغه ډیر رڼا وي نو چې معنا متعدیو کینو فلما ازاد پس هر کله چې روخانه کدی اور ما اغه شی زنو لرا حوله چې کیر چا پیرا د تغه سړیو اچھا چې اور بل کړي دي دی اور روخانه که هغه اشیاء لره حوله چې غیر چاپیره دغه سړیو یا آزاد متعدی نشي بلکې لازمی شي نو پس هر کله چې روخانه شو هغه زه حوله چې غیر چا پیره دغه سړیو فلما ازاد پس هر کله چې روخانه شو هغه زه روخانه شو چې غیر چا پیر دغه سړی دا معنا مت څه شو لازم ذهب الله بنورهم لیکن دلته دا قید کړه دا ذهب الله بنورهم دا د لما جزاء ذهب الله بنورهم ذهب الله بوتل الله پاک رڼا د دوی ګور زهبا دا متعدی بالبار او کله چې بلا واسطه متعدی بغه ده باب افعال نه ذکر کی ازهبا دې کې مبالغه زیاته وا دا سی وي ذهب الله بنورهم نو بوتل الله پاک بنورهم رڼا د دوی بنارهم ان دی ویلی نور ویل زکه چې د اور دوه فائدې اور سو زولم کوي نو اور رڼام کوي نو ذهب الله بنارهم کې ویلې نو دواړه فائدونه به خبره وته واخه زکه دلته خو د دوی سر د دې منافقانو یا د کافرانو سوځول مقصود رڼای بوتلا هغه یو صفت ته نواقص هغه بل صفت د سوځول هغه پر خود او دا هم زمير چې کومه دا الذي ترای بیا غ اشکال دار دي چې ګل دا جمع دا الذي مفرد دی مخه دا وي چې هغه مانن صدا جمع ده او کنا مخه چې او تقدیر موږ راوخلې او استوقدنا را سره چې هنا رجال قائد نو که ضمیر هغه تراجی شي زیاده سره دا اشکال نه وکړي لیکن کلام کې چې تقدیرونه نه نو زیات غوړي وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او پر خود الله پاک دوی لره فی ظلمات پتیرو کې ګور ظلمات جمع راوړه فی د انغماس تپار دن پتیرو کې پرې خود لخه ظلمات ګور جمع راوړې دا یو تیار خود صحرا وا بل تیار د شپې دا او درېما تیار کله چې ناسپا د بجلی لاړ شي او رڼا مړ شي کنه نو پر سترګو منت یو تیار راځي ښا یو دم د سترګو چې سمره نظر دی هغه شان بیا شان نه وي زکه ظلمات راوړو نو پرې خدای الله پاک دوی لرا فی ظلماتن پتیارو کې دنا دنا پتیارو کې سوال دا راته چې ګور تیارو خو تیارې خړېری ایم سلیدل دو کولې شو کنه څه ذریعہ د رڼا وکنه واخه نن الله فرمای لا یبصرون ور ور خمر شو تیارې شوې نو سترګې خو وې کنه څه شی به لیدا الله ویلا یبصر لا یبصرون دوی نه ویني هیڅ شی اوس د دې مثال تطبیق کله منافق سره ولګای نو الذي استوقد ناران مراد منافقان شي هر یو منافق سنس اور خو بل کړی کنه سمانا کلمه خو ویل دار یو لا اله الا الله کلمه وای ظاهر ځان د مسلمانای پجامه کې ښکارا کړي دغه نه اوس وخت پورې फायदा اخلي لیکن فلما ذات ما حوله هر یو منافق وسنس کلمه ویل د ایمان دا وای کړی دا او په دغه ایمان سره دوی تاس فائدې حاصلېږي مال غنیمت کې ورته سید ملای د مسلمانان د تورن محفوظ جان مال محفوظ فلم آزاد ماحول ولا لیکن ذهب الله بنورهم کله چې الله پاک دغه د پرده یو چا تکړه تر د ایمان دا پر د یو چت کړه چې دا خو منافقان دي دا دي دا دي صفات یې ولا شروع کړه نو وترکهم فی ظلمات بیا خالص په کفر کې دا پاتې شو دوسره د ایمان څخه سم رڼا ویا نه لیکن غره دا دا چې دا مطلق یار د کافر سره ولګای بیا تشبیه د مرکب د مفرد سره صفت د دې کافرانو پشان ته د هغه سړی دی حال د دوی پشان ته د حال د هغه سړی نو الذين مراد محمد صلی الله علیه وسلم یا هر هغه څوک چې د قران کریم مبلغ دی استوقد نارا مکه کې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د الله د اولوہیت څخه پور تکړه لا اله الا الله تفلحو وي دا رڼای بلکړه وګوره ډیر مهنت سره اور چې بلیږي خشاک برا ټولای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په مکه کې ډیر مشقت او تکلیف سره دا आवाज پور تکړه لیکن فلما اسوات ما حوله دغه رڼا سوکړه دغه د کلمې سوکړه د خپل آثار پر خپل خوب مکه کې دنه دمرنا ما حول او د مکه نه بار تر بار د بنی غفار د قبیلې نه کسان راځي د بل قبیلې نه کسان راځي د بل قبیلې نه کسان راځي خلق راځي اسلام کې دن نکی لیکن مکی والو د دغه رڼا قدر نه کو نه د قران او نه د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نو الله سوکړه ذهب الله بنورهم الله پاک د غرنا قران محمد عربي صلی الله علیه وسلم د مکه نه مدینه ته بوتلو او مکی والو خو سرنا سره کړي نه نو وترکم فی ظلمات بس الله پاک دوی پر خود لا پتیرو د کفر کې د ظلم تیار وا د جهالت تیار وا د شرک تیار وا د کفر تیار وا تیارې تیارې ویخه د دغه تیارونه دوی بار نشو راوته لا یم سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون دا تتمه د دې مثال او دا پشان ته دا ختم الله ولا قلوبهم نه لیکن دم یو مثال لے تتمه د مثالم ده لیکن په خپل مثال یو تشبیه دلتم ده سمن بکمن عمیون ګوره مبتدا صدا محذوفه ده عبارت اصل کې دا ده هم کسمن بکمن عمین قانون دا ده چې کلا مشبہ محذوف وي ادا ته تشبیه حروف د تشبیه محذوفین دي ته تشبیه بلیغ وي دا یو قسم تشبیه بلیغ دی او بل قسم مثال دی نه جوړي هم سمن بکمن عمیون سم جمع د اسم دخه ابکم بکمن جمع د اب کم دا عمیون جمع د اعمال الله ودا د مکی والا یا دا کافران دا کارډ دین او دا چاړاګان دین او دا ډان دی ادا منګه دا په تور مثال هم دا دوی مشبہ دي او دا ته تشبیه محذوب هم کا اس اسمن اسمن دوی په شان ته د کڼو دي دوی په شان ته د چړاګانو دي دوی په شان ته د ړندو دي نګور تشبیه پس کې ده د دوی تشبیه د سمبوک موم سره ورکړه وجد الشب صدا عدم سما ده نو کون خو هغه چاته وی چې هغه نه و بوکمن اب کوم هغه چاته ویل کی چې هغه بالکل خبره نشي کول اما هغه چاته ویل کی چې هغه لیدل نشي کوله د دوی تشبیه د دوی سره چور کړن دا کافر خو اوریوما خبره هم کوي نو لیدلم کوي ګور قانون دا وره چې د مشبہ تشبیه چې د مشبہ به سره ور کولې کی په کوم شي کې نو هغه شی په مشبہ به کی په درجه د اتم موجودی په نسبت د مشبہ ګور دوی کان دي د حق او حق د اوریدو نه کانه د حق د وینا نه د چړاګان د حق د اوریدو نه او اسم اپ کم چې کوم دی او خو مطلقاً نه اوري نه وینا کول شي نو هغه وجه د شبي په مشبابه کې په درجه د اتم وی لکه زیدن کل اسد زید په شان ته د منظری دی نو منظری خو ته حیوان مفترس دی شیر پاړ کوي کنه او خو دومره بادر دی دلته دغه وجه د شب صدا هغه شجاعت دانا چې زید په شان ته د بالکل جو دغه منظری بیا د منظری بهادری په درجه د اتم د په نسبت زید یا د انسان سره هغه کې وجه د شب بدرجات می لکه انک لا تسمع الموتى کې به خبره ده بیا دلته خود ټول وی چې دلته وجه د شب عدم سما ده البته بیا عدم انتفاع ده زګه چې ګوره تشبیه د کفار او د موتا سره نو موتا خو بالکل ناوري کفار خو اوري کړ کفار خو اوري نو الته د تشبیه په ادم انتفاع کې الګه قانون دا دی چې ودا د شبي من کل الاجونوي اقم شي سره چې تشبیه ور کولې کې مشبابه کې په درجه د اتمی په نسبت د مشبابه نو دا کانه چاړاګان دی وړاندې د حق دورې دونه دوی سړي چاړاګان دي دغه چې په حق پوښی نه دي سمون کانه دی د حق دورې دونه نو بکمن چاړاګان دي نو هم وړاندې دي نو فهم لا يرجون دا وځ دې مثال د دې تتمه ده فهم پس دوی لا يرجعون نو واپس کیږي دوی د باطل نه حق تا د کفر نه ایمان تا دا مثال متعلق دی د منافقانو سره یا غ مطلق کافر سره چا کافر دی مجاهر یا منافق دلتم اول الفاظ تو ګره او کسیبن دلته ګور د دې مثال پاول کې لفظ او راغلی او د ډیرو معنی او د پار راځي او په معنا د واو امر راځي د قرنګي او د پار د تردید د شک امر راځي نو بیا دلته چې هغه د تر دې د پاره شي دا په په نسبت ته مخاطبینو نه په نسبت د الله سره خو او د تر دې معنا جو دیونه کړی شي چې ځکه دې کې بیا تکلف دی او د تخیر د پاره عمر دی او د تنویع د پاره عمر دی دلته که او د تخیر د پاره شي نو معنا دا چې الله اختیار را کړې ستا خو خدا دغه مثال بیان او کدا مثال بیان اختیار ده غره دا چې اولې تنویع چې یو قسم مثال خو تاسو اورید نو راشه اوس بل یو قسم مثال اورئ او کسیبن یو مثال خو تاسو اورید او کسیبن راشه یو بل قسم یو بل نو مثال درته بیانېږي مشبہ مای محذوبه ده چې مبتدا ده مثالهم او مثالهم اسی خو باران ته مطر موي ښه لیکن دلته مبالغتن سیبین ذکر شوی چې ډیر باران وی شبدار باران وی من السماء دا من د پاره د جهاد ته او السما سما اطلاق په بر طرف باندې کی کلا سما ذکر شینو بر طرف ته مراد کلا سما ذکر شینو مطر باران ته مراد وی کله سما ذکر شینو صحاب وریس دینه مراد وی او قران کریم کې جا بجا دا استعمال شیم دی او کسیب من السما سما اسم جنس یا خود ټول اسمانونه تینا مراد یا سمانه دا اولنې اسمان مراد او فيه او کسوی من السماء فيه په دغه باران کې یا په دغه وریاده کې او کسیب من السماء دا باران د بره طرف نه معنا دا کوي او کسیب یا حال د دوی په شان ته دا ډیر باران دی چې دا باران وی د بره طرف نه بره طرف نه د اسمان نو عین د اسمان نه خو باران نه وري د بر طرف نه د وري د نه باران راوري او باز لا دا وی چې د اسمان دی وري د درا کو دی وري د کته لیکن اکثر جاز روان د وري د نه له پاس شکل کوشش نو باران وري دلې فی پدی باران کې ظلمات و رعد و برق ګور نور زینو کې چې کله باران ذکر شي نو د باران فواید بیان دلته د باران فواید نه دي ذکر کړی دلته د باران غ شدائر ذکر کړی د باران خپل تیارې د وریه تیارې او د شپې تیارې ظلمات زکه جمع راوړه دا درې قسمه تیارې په کې راځم شي کله چې بارانی کنه دغه او د شپې وریځ دغه ډېر زیاته تیارې هغه بیټری چې پکې بوزي نه نږدې نږدې کار کوي ډېر لري هم کار بیان ورعد و برق راد اصل کې دلته په معنا ده ګړ ګړ چې ورته وي او اصل کې رات هغه ډیر زیات تیز حرکت ته ویل کی په دې باران کې سی ورادن ګړ ګړ وی او دا ګړ ګړ تقریبا اکثر یو موسم کې د سپلې موسم کې د باران کې ډیر ګړ ګړ وی درزاره پکې شروع وي درم و برقن برق وی لکیږي بجلای تا اصل برق تیز رفتارای ته وی لکیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورلی و براق معراج ته بتلو براق ورته ځکه چې هغه ډېر تیز وخه نو د برق نه مراد دلته څه پړق پړق اکثر سره د شپې روانې دروازې هم د پړق پړق په باران کې پړق شي دا سي رڼا شي نه بیا بند شي پړق شي اگر ډیره تیز رڼا اگر رڼا د دنیا د رڼا نه د بجلی نه ډیره تیزه وي ښا کله کله چې هغه پړق شي نن د دنیا د پاکستان بجلی به سي مړی دا ور سره ترانسفارمر وی واوله یجعلون صابعهم ګور جعل په معنا د سیاره سره مرادي په معنا د خلق سره مرادي دلته جعل په معنا د سره ده عام معنا موږ دا کو یجعلونا ګرځوي دوی نو ګرځوي دا معنا اکثر چې سړی وګونو کې ګوتېګ دی نو دا دغه د ګوتو د سرونه یې دی لیکن دوی منه دومره یره دا دومره خوف دي چې دوی الله پاک داغه د ګوتو د سرونو تعبیر پاسابه سره چې دا ګوتی پکې د سیمنډری ښه ناغو داخلوي اصابعهم فی اذانهم داخلوي ګوتې د سرونو خپلو فی اذانهم آسان جمع د وزن په سرود غوغونو خپلو کې د وجد هغه आवाजونو د او کنا کلا دا ګړ ګړ داسې ډیر وی چې هغه سره بجلی مارتایي چې هغه شکل د سوي د تندر وی نو ځکه بازي معنا د تندر کوي نو داخلوي ګوتې د سرونو خپلو فی اذانهم حاضر وی لیکيږي چې بس اوس یره سره د دې نه چې بس اوس سره منه مرګ راغی د وجه د یری د مرګ د حضر الموت مفعول له دم علت د من السوائق من دا من تعلیل دو علتونه یو ذکر جمع کی دا یو علت د یجالون د پاره او ګرځوي او د حضر الموت د تمام جمله د پاره جلنا سوائم فی اذانیم دا مطلق علت وګرځوي د مطلق د پر د علت وګرځوي امن السوائق علت چې د یجالون نو فرق راغی نو تطبیق ادا دی چې سیبنا مراد دلته موږ باران نو د سیب تشبیه ورکړي د قرآن سره بارانم د برنه نو قرآنم د برنه ده بیا ګوره د باران څومره فواید دي نو د قران هم ډېری فائدې دي ښه لیکن چونکه دلته د باران فواید نه ذکر کړي نو د قران کریم فواید بیانول ته ضرورت رانه نو سیب باران دا تشبیه پس سره ور کړی دا د قران تشبیه په سیب سره ور کړی او باران د کوم طرف نه د بری نه نو قران هم د بری نه نازل شوی دی خمن السما او دا ډیر باران چوي کنه دا د هر طرف نه من السما د تمام جهاتونو نه نو قران کریم نو ظلم تمام آفاق منته مینز کې په تمام عالم کې راغله ده او سرنګ چې په دې باران کې ظلمات وي نو د قرانګه د قران کریم په بیانولو کې قران چې کرنګ بیانې نو په قران کریم کې او صاف د منافقانو می او صاف د کافرانو باندې کې لکه مخکې تاسو ویګن ګوره مخکې مثال من خو تاسو پوه شئ داسې باران ویږي کې ظلمات وی راځي برق وینو خلق نو ظلمات نه مراد او صاحب د منافقین او صاحب د کافرانو قران کریم بیانې وراد دغه رنګ قران کریم کې تخویفات هم ذکر دي نو زواجر هم ذکر دي او سرنګ چې په دې باران کې بجلی وی کنه پړق پړق وی نو برق نه مراد مسله توحید د قران کریم د الله د وحدانیت مسله بیانې نو یجعلون اصابعه فی اذانهم منافق سره چې کلا ګور په دې مثال مونږ دا د منافق یا د مطلق کافر داغه تفصیل دی طریقې سره ویل ته پوښه مکنه مثال دا هغه کافر مطلق او چې هغه بس نه په خپل قران اوري نه بل ته قران پرېږدي دلته دا هغه کافر مثال لې چې هغه بس د ضرورت په بنیاد باندې د خپل د فائدې په بنیاد باندې راضي قران تکینی دغه ماحول اپناو کړي لیکن کله چې تکلیفونه مصیبتونه دا راضي کړه دی بیا بسکیږي پشا تختی او قران کریم داغه تذکرہ کړی دا جواب نو دا منافقان سکه یجلون اصابعهم فی اذان من الصوائب حاضر الموت دولا قران کریم بیا نه اور کوشش دا کوي چې من قران کریم وانه ورو زګه قران کریم کې خو تخویفات بیانې زواجر بیانې د دوی او صاحب بیانې نو دو داینا اورخه او د حضرت موسمانه د وجه د یری د مر دی منافق ته قران اوریدل داسې دی لکه مرګ خوف المیل ال القران د د قران کریم نه داسې تختی دا قران کریم اوریدل ورته داسې ښکاری لکه مرخه وی مړ بشم خو قران با نه اورم مړ بشم خو د دې خلکو مرګره ونه شم خو د قران والا الله د قدرت نه نشي تخته دی دا الله د علم نه نشي تخته دی الله درمنه عالم دی ذکر منافقانو خو دا کار تکلیفونو مصیبتونو نه به تخته دی الله قران کریم کې چې په کله دا مسائل بیان دي وسمې دا پنځ پیران بس دوله بل مسله نه راځي دا توحید مسله باندې ولی مسله نشته د حج زکات سم مسله نه نور څه قصې نه نو منافق چې کله د اوصاف بیانې کله تخفیفات زواجر بیانې دې تختی الله وی چپ د تختی الله د علم او د قدرت نه تنه شي تختی دی یکاد البرق یخطب ابصارهم كلما ظلم مشوا فيه ګوره دا دویم مثال کې بیا دو مثال دی مکیم دغه مثال کې بیا دو مثال جوړې دن نو دلته هم دو مثال ګوره مکه د ظلمات تذکرہ خلاړه پاول مثال نو رعد او برق پاتې شو کنه دغه مخی او کسیبین دا د مثال د رعد شو چې کله بارانی او رعد وی پکې ګړز ګړز پکې ډیر زیات وینو دا خلق څه کوي یجالو ناسو فی اذان وزلت د برق مثال خي چې کله قران کریم مسله توحید بیانې کړه عقیده توحید بیانې د دې خلقو حال سي تخفیفات چې کله بیانې زواجر هغه مثال خو خو لیکن کله چې مسله د توحید بیانې د الله د وحدانیت مسله باندې مسله د رسالت باندې دغه مثال راکړي دراد مثال واضح کنو د برق مثال واضح کوي او دا یکادو کې نفي اثبات دواړه اول نفي نو بیا اثبات یکاد البرق ډیر قریب ده ډیر نږدې ده نو چې کله باران وریږي او دا پړق پړق وی کنه دا دومره تیز بجلی چې دې ته د دنیوي د سترګې د انسان چې کوم دي دا نشي ټینګي دي چې پړق پړق شنو سړی خپل نظر سکی پټ کی سترګې پټي کی زګه دغه پړق پړق د سترګې نشي ټینګي نو د قرنګي کله چې مسلې توحید بیانې قران کریم د وحدانیت مسله چې کله واضحه کوي کنه په دلایل سره بیانې د دې په مقابله کې بیا بل دلیل نه وي د قران کریم سرنګ چې د توحید د مسلې وضاحت کوي کنه که تمام کتابونه را واخلې را واخلې د دې په مقابله کې بیا سړي فعل لخوا او دا وی کړ چې قران دا ویلي دي دا د قران کریم مسله د خدای زمانہ کې خپل شان خلک سرنګي چې د بجلی دا هغه د باران پړقتا عامې رڼاګانې د انسان د سترګو د رڼا نشي ټینګې دي د غرنګ د قران کریم چکل د دې مسلې وضاحت کوي د توحید د مسله دومره واضحه بیانې قران کریم چې د دې په مقابله کې بیا س کتاب نشي چلے دي سشه مقابله نشي کوله دا خو د برق خپل یو صفت ذکر اصل کې دلته دا مثال تاسو جوړ کړئ چې مخکې او حال د هغه خلقو ذکر ک چې پرعات کی لیکن اوس دا وې ما حالهم مع تلکل معتل کل برق د دې خلکو حال به دغه د برېخنا د پړق پړق په وخت کې څنګه وي نو اول د برق هغه حیثیت بیان کړ چې یکاد البرق یخطف ابصارهم شان بیان کړ د برق وزغه حال د خلقو بیانې په وخت د برق کې کلما اضاء لهم مشوا فيه باران دی پړق پړق شروع دی صحرا دا نو کلما هر واره ازا لهم د ازا زمیر د برق راځي یا کلما ازالهم کله چې روخانه کې دوی لازمی مانش نو مشو فيه دوی پکې روان شي هر واره چې روخانه کې دوی تا لار نو دوی پکې روان شي دلته قامو معنا وقفو حصار شدوي قامو په معنا د وقفو دو حصار شي نو پکار خود ویلا دا چې څه قدمونه کیدی څه کوششو کی ځانو بس لیکن بس دغه تیارې کې ولاړ لې خو زینه بس سیسار شي دغلطه کناستی کو ولاړ لې کبراته دي خو بس دغه صحرا کې دوی دغه شنی سار شي خان پکار خو دول دادا چې بس اوس سلاس پی وی لا سنت را پی رواني ځان لار سم معلومه نو زه ګره د مثال تطبیق تا منافق چې کوم دی د خود فائدې د پر اسلام تراغله ده فائدې لټې کله ما ظالم مشوفي سو پر چې دتا فائدې وینو ته پس روان دي په دې جماعت د مسلمانانو کې جماعت د صحابه کې دي روان دي مؤمنانو په جما جماعت کې دی روان لیکن لکه سورۃ النساء وګورئ سورۃ النساء آیات وګورئ دویم سل ختم منافق حال وضاحت واضح کړی دی سورۃ النساء آیات بهم صالح دویم او ایم ا 72 کنه تنه پوي غدونه پوي نو ی الله په موږ ډېر احسان کړی دی ظلم کوم ما هم شهیدا چې زه موږ د دوی سره حاضر نه وم لیکن ویل ان اصابکم فضل من الله لا یقولن کأن لم تکم بینکم و بینهم موده او کته وسس نعمت د الله تر طرف نه ورسینو وی ورزستا دوستنو موږ تاسو مرګرینو نو دلته کله ما ازالهم مشوفي دی بیا مرګره ده او رسو سورۃ الحج وګورئ د حج یو لسم آیات وګورئ ومن الناس من يعبد الله على حرف بعض د خلقنا غدي چې عبادت کوي د الله على حرف هر خو طرف ته وي د په شک کې دی د الله عبادت په شک کوي په یقین سره نه کوي په یو طرف روان نو فاین اصابه خیر اطمان نبی و ان اصابته فتنه انقلب له وجه که فائدہ رسینو بس دې خوشاله دی او که تکلیف بکلیف راشي نو دې بس بیا مرګ نه دی دغه رنګ قران کریم لکه سورۃ النور وګورئ او د سورۃ النور آیات یو کم 50 آیات د سورۃ النور اتم سل اختم او نهم سل اختم واذا دو الى الله ورسوله کله چې دا منافقانو بلل شي حکم د الله حکم د پیغمبر ته کتاب الله او سنت تراو بلل شي چې راځي د الله په کتاب په فیصله وکړو دینی مسله ده که دنیوي مسله ده الله کتاب ته ګورو سنت ته ګورو ليحكم بينهم د دې لپاره چې د الله د کتاب الله سنت د پیغمبر د دوی ومنس کې فیصله وکړي نو اذا فريق منهم معرضون ناګا یو ډله د دوی ناګه سم مخاړون کی د امیان خو بیا ګرځي ګر مولا پس چې شریعت کوم زما خو داوره ته صحیح کا څنګه بوي ما پړې مکه وړې ما او ځای پړې دی بیا پاکستانی عدالتونه پسې ګرځي او کته غرنګ یو دینی مسله کې چا سره مسله دا کې دی چې تور ته اراده قرآن ترازه راځه حدیث او ترازه نه دی بیا تختی د قرآن او د حدیث په مقابله کې د اکابرین ورټ لګولې ولاړ سمانا وقفو دی بیا یې ساروي دانه کوي چې کله صحابه منتبه تکلیف مصیبت را جهاد بر هغه نو دوی په شا تخت دل دا نه چې زه وب بدل راو مرحم پټای ودره او کو بدري ګذر سره ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم اوس د دې مثال تتمه ده او تتمه د دې مثال ورته مخکې مثال ته ما په سمون بکون سره وشو د دې مثال ته دی ولو شاء الله لذب به سمع او افطارهم سره کوي په دې کې یو قسم زجر هم دی تخفیفی دنیوي هم دی ولو شاء الله لذهب بسمع ګور دا لو کې قانون دار چې کله رسو دو جملې شرط او جزاء نو دا لو شرطیه ښه کله چې رسو یو جمله ذکر وینو ال تلو تمنا یا وغیره دا لو په باره کې دا مشهور ده حدیث کې راځي کنه چې لو په مقابله ده لو په تقدیر کې نه استعمالوي لو تمنایه هغه دا معنا چې لو په مقابله تقدیر کې به استعمال وای کچرتا داسې شی وینو داسې بشیونو کچرتا داسې وینو داسې بوخه د لو شرطیه کې قانون دا دی چې دا داخليږي په انتفاع د جزئین منته انتفاض اول سره انتفاض ثانی وی انتفاض ثانی سره انتفاض اول کچت داسی وینو داسی بونو کداسی هغه داسی نه کړ لکه دلته ولو شاء الله لا ذهب بسمع و ابصار ولو شاء الله زاغه پس راځو نو لو راځي د پاره د انتفاع جزء اول چاغه سبب ګرځي د پاره د انتفاع ثانیه انتفاع ثانی سبب ګرځي پاره د انتفاع اول دا د لو شرطیه قانون ولو شاء الله دا په صفت د الله کې ذکر کی مشیت د الله ادم صفت د الله رضا د الله ګوره یو صفت د الله رضا د بل صفت د الله پاک اراده ده نو شاکل په معنا د اراده سره استعمالي کړه په معنا د رضا سره استعمالي ولو شاء الله کچرت الله پاک غختله لذهب بسمعهم وابصارهم ولو شاء الله دا شرط لذهب بسم افسارهم جزاء شو کنه ولو شاء الله لذهب بهما که الله غوښتل نو دا غوګونه او دا سترګې به د دنیا اغستې وي نو سترګې غوګونه د دنیا نه دی اغستې نو ځکه چې د الله مشیت نو او کدی طرف نو اخلي د الله پاک مشیت نو نو زکه د دوی نسترګي او وګونه نه دی اغستی ولې کدا الله خو خوین واغستی مونږ خو خینو نو زکه نه دی اغستخه انتفاع دی اول سبب د انتفاع ثانیه انتفاع ثانی سبب د انتفاع اول الله ذهب بسمعهم وابصارهم سمعنا قوت سامعه وابصارنا قوت سامعه باصره مراد نو دلته دوړو طریقو سره ولګوي لذهب بسمع وابصارهم روحاني واخله نو جسماني واخله نو لذهب بسمع وابصارهم خامخه بوتل بو الله پاک د الله رضا ان خامخه بوتل بو الله پاک طاقت دا ورده دوی او طاقت د لیدو دوی جسمانی شي ګان خو د الله پاک دا خو خانوان وای نه کسلو الله خو په دې باندې سره قادر دی ته خو وګونو کې ګوتې یک دی یره چې دا کړه زګړو زبا ونه وره نو الله پاک ذن الله ذهب بسم وابصارهم الله خو په دې منم قادر دی چې دا غوګونو طاقت در نه واخلي دا ورېدو د لیدو او دا چې قران کریم کې استعمال شوی لکه سورته یاسین کې وګورئ شپږم شپه تمایات د سورته یاسین سورت یاسین وګورئ شپږم شپه تمایات د سورته یاسین وګوره ولو نشاء لتمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون الله په دې منطق قادر ما چې د دې خلقو نه داسترګي واخلم ولیکن نه مې دی هغه او کو روحاني اعتبار سره ولګا چې ګوره دوه خو د قران کریم ولو شاء الله لا ذهب بسمع وابصار الله په دې منو لري طاقت لري کله او غړي لا ذهب بسمع وابصار دا مخ کې طاقت د اوریدو نه دا چې اعیان سره متعلق شي کنه اعراض سره شي اعیان سره شي د غوګونه او سترګې بولا وارکم غوګونه سترګې به تنه واخلم د قشان او دلته غ قوت سامعه قوت باصره مراد چې دغه شان غوګونه وي او سترګې وینو او رې ونه کړ ان الله على كل شيء قدير دته فواصل الآیات به لیکي او داسې زینو کې آخر کې په دې فواصل آیات کې د الله پاک صفات ذکر کیږي ښا ورمکه ولو شاء الله الله غوړین داسې کار به وکي ځکه چې الله پاک دا یو قسم وجه علت بیانې ځکه چې ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله پاک ارسم انته د قدرت والا دی د الله د قدرت څخه بهر نه دی هغه د شی بیا تفصیل چې په ادم من اطلاق کی په وجود من کی نه کی شی اطلاق په الله کی نه کی دا خپل تفصیل الله پاک په کل اشیاء منه په کل اعیان موجودات منه هر شی چې وی چې پاغه من اطلاق د شي کیږي ګن د شی اطلاق په کیږي الله پاغه من سره قادر دی یا یوحنا سوبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون دا دویم باب دی دا دویم باب تقریبا یو کم دا 39 سلیختم آیات پورې دا یو کم سلیختم آیات پورې دا باب په دې باب کې اولا دعوت توحید وروړي فقو عبدو ربکم سره بیا پنځه عقلي دلیلونه راوړي تاسو به پیدا کړی تاسو مشران به پیدا کړی دلیل انفسی دی ته بیا درې دلایل پسې ذکر کوي افاقی علوی وستی او سفلی زمکه مې د لفرش ګرځولې او اسمان مې د لچت ګرځولې د اسمان نه باران وروم د پاره د خوراک ستا نو بیا سمر توحید په تفریق کوي فلا تجعلوا لله اندادا بیا تحدی دا یا مطالبه د مناظره دا یا دا سوې صداقت د کتاب الله او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې په وین کنتم فی ریب سره سوچ د رسول رسالت منی او څوک چې د کتاب الله صداقت مني نو هغه ته بشارت ورکړي او څوک چې نه مني نو هغه ته ير ورکړي تخويف فإن لم تفعلوا سره بیا ير ورکړي او بشر الذين امنوا سره زیر ورکړي بیا ان الله لا يستحي سره دفد وهم کوي دفد اعتراض کوي چې په قران باندې باندې دوی اعتراض کول چې دا څنګه کتاب دغه خو مثالونه ذکر کړي د معمولی معمولی شیزونو نو فإن الله لا يستحي سره دفه د وهم کوي دفه د اعتراض کوي بیا فائدہ د مثال دغل ته ذکر کوي بیا کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا سرا سلور عام نعمتونه ذکر کی په عام بندگانو باندې نشته مشته کړی تاسو وکنتم امواتن فحیاکم دنیا کې چې څه شیزونه دي دا تاسو د فائدې لپاره مې ګرځولې او الذي خلق لكم ما في الارض جميعا بیا وګوره تاسو نه کو آدم علی صلوات و سلام هغه مې مسجود له د ملائکۃ الرحمن ګرځول څومره عزت مې تاسو نه کول ورکړ او سلورم دا چې ګور دا غنه سلغز شی او مای هغه لغز شو ته معاف کړې په توبه د سلور عام نعمتونو ته وګورئ حاصل دا چراشه عبادت د یو رب په ښه او بود رب یا ایها الناس عبدوا ربکم ګور مناسبت د مخ سره مواجه اول د قران کریم کې عظمت د قران کریم بیان شو تعریف د قران کریم بیان شو نو دلته اوس مقصد د قران کریم ذکر کوي چې هغه العباده لله وحده دا د قران کریم مقصد تعریف د قران کریم تاسو زده کړئ او اثر د قران کریم تاسو کولی اثر د قران کریم چا قبول کړي دا غس سم مقام نه سم صفات دی چا چې نه قبول کړي دا غس س او صاحب دی ښا وګوره دې زه پوری دې شل آیاتونو پوری دا تمهید او تمهید د مهد نه دی او مهد لار سمولو ته ویل کی قران کریم تعریف او د قران کریم آثار دغه پورې تاسو ذکر او کړن راشه او د قران کریم مقصد پیژن دلته دعوت توحید راوړي العباده لله وحده رد رد په شرف العبادت باندې او دلته ګوره دا داوا ذکر کوي په څومره اهتمام سره یا ایها الناس دې کې اشاره ده د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت د چې دا رسالت عامه ده ځکه نور انبیاء علیهم السلام یا قومي یا قومي یا قومي او دلتا یا ایها الناس سره خطاب کیږي د ناس نه مراد یا ایها الناس تمام خلق مراد ده تمام وردلتا قران چونکه فصیح بلیغ کلام دلته یا ایها الناس سمره جامع معنی د فصاحت او د بلاغت نه ډک یو کلام راوړی دی یا ندایې راوړی دا بیا ایو راوړی دغه یا تاکید د پر راځي ها د تنبیه د پاره نو ګوره د قران کریم د الفاظو ترجمه کیږي لیکن معنی یې نشي بیان دي د قران کریم معنی اسرار ډیر ګران دي یو سره وې د قران کریم معنی به بیان دلته د قران کریم د یا یوحنا سو پښتو کې بسنګ موږ ترجمه کوی خلقو انسانانو یا عرب یا جمع د یا معنا د ایو د هاذا ټول معنی مشکل ده دا د قران کریم اعجاز دی فصاحت دی او بلاغت سوال دا راځي چې خطاب کو چاته وي موجود ته معدوم ته خوني نو دلته یا ایوه الناس اے انسانانو نو هغه انسانان ته نه مراد چې کوم هغه وخت حاضر او موجود کنه ژوند دیو نو دا خطاب سره موجوده او خلق ته چې کوم وخت نزول د قران کریم کې ده ایا دا رسو خلق دا موږ چې رسو رسو راغلی کنه دا خطاب باندې موږ ته نه ده نه دا د قران کریم بلاغت ده دیتا تنزیلت للمعدوم بمنزله الموجود دا معدوم په منزله د موجود ګرځول دي هغه وخت کې کوو او کروستو راځي تر قیامت پورې دي ټول تو یا یوهناس ناس اطلاق به انسانانو باندې کی اناس نه ده کنه معنا خکارا کوم خلق چې خکارا موجود دي یا ایها الناس اے تمام خلق اے تمام انسانانو اے عرب اے عجم اعبدو ربکم دا اوس مقصد د قران کریم باندې دعوه د توحید دا اعبدوا ربکم بندگی خاص کړئ د خپل رب د عبادت معنی مخکې شي ګور د عبادت کمال خو په خوب پتمه او په محبت سره راځي او عبادت خو قلبی هم دنو عبادت لسانی هم دنو عبادت مالی هم دې کې تمام عبادت داخل دي او عبدو ربکم عبادت کوي در خپل معنا جوړه نشو زکا هر مشرک وګرا دې دا الله ور عبادت کوي ښا نصرنګي عبود ربکم عبادت کوي در خپل نصرانی او عبادت د الله کې يهوديوم کې نو هندوم کې نو سکوم کې نو الله نو خو څوک منکر دغه شی نه دي کنه بغیر د دارین اعبدوا ربکم عبد الله ابن عباس وی کل عبادت فی القرآن فهو التوحید قران کریم کې چې کوم د لفظ د عبادت ذکر شین مراد ته توحید دی دلته اعبدو کې یکتائی مراد ده منا بندگی خاص کوي رخل لرا اعبدو ربکم بندگی خاص کوي رب خپل لرا بندگی د چاو کوي د خپل رب کوي ګور توحید د ربوبیت مکه دې د توحید او عبادت د پاره ځکه ربکم وی عبادت الا کیږي چې تا خپل رب په جندلې نو بندگی خاص ہے در خپل ادي ته قضیه سره د قیاسات نه وي دعوه سره د دلیل نه ده عبادت څوک د رخ په ځکه چې تاسو رب دی قضیه سره د قیاس شو او په توحید د عبودیت دا موقوف دی په توحید فی الربوبیت باندې نو ذکر ربکم ویخ او د رب معنی مخه تاسو از د کړی الذي خلق الذي خلقكم والذين من قبلكم دا خو یا صفت موضحه ده وضاحت کوي دا الذي خلقكم سره در ربكم لیکن اصل خدا دلیل لعلت ده ځکه موصول سره د علت د ما قبل د پاره ګرځي نو په دې آیات کې مقصد د قران کریم بیانېږي چې دا عبادت یوازې د یو الله او کوي العبادت لله وحده او مقصد څه دی د الله عبادت کوي نو فائدہ یې صدا نو فائدہ یې بیانې لعلکم تتقون سره چې سړی متقی شي تقوا درکې راشي چې موحد وي نو متقی به کړي وی دا پلان کې سره ډیر متقی دی نو په تقوا تندر لګی چې ورته قاعده د شرک د بدعاتو ګوړې ده د شرک ګوړې ده بندگی خاص کړي در خپل دغه بنیاد او اساس د تقوا که تقوا چرته ځان کې راولې د الله وحدانیت تو منا د الله د توحید مسله او منافه نو په دې مسله منته چې او بو ربکم په دې منی دلتا یو یاد بد دلایل ذکر کړي بلکې د خلق دلیل ذکر کړي دا چې هغه موږ دوه ته تقسیم کړي بندگی دربو کا بندگی خاص کا عبادت خاص کا در خپل الذي خلق الذي خلقكم دا غزاد خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی یې تاسو لري وجود را کړی دی خلقکم چې تاسو له سره کړی دی وجود نش نشت کړی یې نشوي نو شته کړی وجود دل درکا انسان نشو ګل الذي خلقكم دا هغه ذات بندگیو کوي یو هغه تر مدد شوی او هغه په نوم نظر نیاز منختی ور کړی چې هغه دل وجود را کړی نش نشته کړی نو دا په جنګلنا اول نه ضروری دا هر انسان لپاره چې هغه دا او په جنې چې زما پیدا کون کې نو عبارت دا شو خلق الذين من قبلكم هغه ذات چې تاسو لري وجود را کړې نش نشته کړې او هغه کسان چې د تاسو نه مخکیو تاسو پلاران تاسو نیکونه تاسو د نش نشته کړې تاسو مشران سلسله واخلا واخلا کوم زه پر چې بیا دې ټول وجود چا ور کړې دی الله نو هر کله چې تعالی او تاسو تمام مشران لره لار نکلره تمام انسانانو لره وجود اگر کړه نو اعبدوا ربکم او بندگی خاص کړه در خپل داوله اقدر توحید اپناو کړه د عبادت ټول اقسام خپل رب لره او کړه ذکر لعلکم تتقون لعل دا خدا لعل وغیرہ دا خدا افعال راجحونه دي کنه نو الله سرنګي امید ساتي الله ته دا نسبت لعل بسنګي لسان العرب وی چې لعل چې په کلام د الله کې ذکر شینو الت لعل په معنا د کای سره ده الله وی لعلکم تتقون د دې لپاره تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ کدا تقوا معنا لغوي واخلي نو معنا دا تتقون چې بچی تاسو د عذاب د الله نه په دنیا کې هم په آخرت کې هم کمانا شری واخلې تتقون چې پرهیزګار شئ دا سړی پرهیزګار دی نو پرهیزګار به ورته الوي عقیده ته به وګوره چې عقیده د توحید دا کنه ده الذي جعل لكم الارض فراشا ګور دل تدري دلیل د خلق اوس وجود الله پاک را کړه وجود الله را کړه نو دلته مواد د تربيت ذکر کیږي اوس مواد د تربيت ځکه چې وجود سره اول نه ول د انسان د پاره مکان پکار دی بیا خوراک پکار دی اول نه ول د انسان د وجود د پاره زمکه پکار ده بیا پاغه منی چتم پکار دی نو بیا دنه چې پاتې کی خوراکم پکار دی الذي جعل لكم الارض فراشا دا رب هغه ته جعل لكم الارض فراشا چې ګرځول الله تاسو د پاره زمکه فرش جعل په معنا د خلق سره مرادي په معنا د سير سره مرادي کله چې په معنا د سیاره سره شي کېږي چې سر چې دغه شی په خپل پیدا شنو بیا الله پاک شي سره یو ځای کړ نو چې پیدا په خپل شو نو په خپل دې بیا یو شی سره ټل شيږي جعل لكم جعل لكم غرزول له الله پاک یا پیدا کړی دا الله پاک تاسو د پار ازمکا فراشن فرش دا لکم لام للانتفاع او الارض ارض دا قران کریم کې دغه مفرد استعمالي قران کریم کې چې کوم لیکن دا حدیثو صحیحونه دا ثابت ده چې سرنګي چې اسمانونه و دي نظمکه مو دي دا دی وضاحت بیا نه ده شي دا چې دا زمکی یو بل نه جدا جدا دي او رسو سوره طلاق کی راضی کنه قران کریم دا ذکر کړی چې دا وی ښه سوره الطلاق وګورئ الله الذي بار لمبر آیات بارک دولس نو الله پاک دا زمګه پیدا کړی دا ستاسو د پاره فراشن فرش بستر اصل کې دل د تشبیه دا جعل لكم الارض كفراشا پشان د بستره بستر نه سخت وي نه نرم وي نو زمکه نه سخت نرم کډې سخت وي نه سړې بده تم بکې ته کنه کډې را نرم وي نو به پکې خلې شګو کې روان یم مزل کوا کوا ډېر کم دی کړی نو الله پاک زمکه داسه ګرځول له تاسو د فائدې لپاره فرش ګرځولې نو جو ګول لکه ار څنګه دا خو زمنګ د پر الله وی فراشه بس میګي د پر هغه پندو سو پر پاغي روان دی هغه د پر هغه فراش دی نو دا اشکال به راځي چې دا غرونه دی او دا دریابونه دی نو دا خو فراشانه دي نو بعض مفسرین وی اصل کې دا غرونه او دریابونه دا د توابع د زمکه نه دي ښه غرونه دا خو میخونه د زمکه دي او دریابونه دي منه خو انسان د یو ځنه بل ځای ته روان دا توابع نه د عین ارض خو نه ده نو وسما بنا پلاټ خو دی واغس زمکه دی واغستا اوس خو چت پکار دی نه چې د قاری سم شنه پلاټي اغسته لپاسه په چت نشته الله ما دل پلاټ راک زمکه مې راکړه زمکه د زمکه مې دل فرش وګرځول دا ستا پلاټ شو و د چت الله پروګرام ما کړې دی وسما بنا او الله پاک تاسو د پیدا د پر اسمان سګر ذل چت والسماء بنا اسمان الله پاک سګر ذل والسماء بنا چت نو الله پاک تعالی دا کوټه راکړه وجود راکنو کوټه هم راکړه دا ستوب نه زکه چې یو سړی کوټه نه وي بستر او سامان نو ډیر مشکل دی الله وی وجود می راکړې د نو کوټه می مرا کړې ده نو کوټه کې پاتې کېږم نو خوراک اسکاک تربیت دا مواد تربیت دي کنه د مواد تربیت نه یو کوټه ده نو الله یې کوټه مې مراکړه نو خوراک دلم مې درکړې دی وان دلم من السماء ماء وانزل من السماء راورول دی الله پاک من السماء دبرنا من السماء دبر طرفنا دا من موږ د جهاد لپاره راورول دی الله پاک دغه تمام اطراف د اسمان نه ما ان باران دلته مان وب ونه مراسله باران دیتا ماء البحر وایخه دغه د اسمان باران دا او بچی دی دا چینی د دینه جوړیږي کویان د دینه جوړیږي دا خواږی او په دریابونه چي نو فاخرج به من الثمرات انزل کی ضمیر م الله تراجی نو فاخرج کی امراج ابه ضمیر راجی د ماتا هر موسم کې دا سمرات جمع د سمره سمرات په معنا د میوه سره چیو کې نو صرف میوه بخری دانو د غلې وغیرہ سمرات نه مراد آمدنه د زمکه د آمدنه د زمکه بیا د زمکه چې څومره جواهر پراته دي زمرد پراته دي سرش پن پراته دي تیل پراته دي هر قسم تیل نو غلې پرتی د میوه پرتی دا تمام شي زنان د دې منې د ثمرات اطلاق کیږي نو فاخرج به من الثمرات فسرا وقل الله پاک د دې وبو په سبب منې من الثمرات امدانه د زمکه دا او بچی زمکه تورسی د دې مثال لکه د مذکر د مؤنث یو بل سره اتصال ده دا پشانت د مذکر د مؤنث یو دی شي نو شی شی ته نه جوړ شي رزق لکم رزق خوراک ته وایي لیکن دلته رزق په معنی د سر کې د انتفاع سره بکای ځکه تیل خو ته نه خورېږي هغه ډېر چې مطلب راشي مارکیټ ته بیا صفاشي بیا خرچي پیسې ته نه جوړه خبره ده دلته معنا د رزق په معنا د انتفاع وکړي نو فایر اوړه اوس د دې دعوی د دلیل نورستو دلتا سمر د دې د دې ذکر کوي اوس دې منه تفریح کوي حاصل سره و مقصد د دې څه شو مقصد دا دې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون بوتان دي که اجسام دي که اوسان دي که اشجار دي که انسانان دي که اولیاء دي صلاحا دي پس مګړی الله درا اندادن شرکا مثل په صفت د الله کې څوک د الله سره مګړای هغه چې ارسوک ویخه هغه صفت د الله بل چاله مور یا پدې منته مولیانی پوهه په اعبدوا ربکم پدې پوهه پدې پوهه چې خالق زمون الله دی دا مواد تربیت الله را کړی دی هغه پیدا کړی وجود هغه را کړی تربیت زمون هغه کړی دی هر کله اوس دلته صداقت د کتاب عنوان دا دی صداقت د کتاب الله او صداقت د رسول الله بیان صداقت د رسالت او د کتاب الله دې کې خو یا تحدی دا یا مطالبه د مناظره راخه مطالبه د مناظره هم صحیح ده تحدی هم صحیح تحدی دا معنی چیلنج دی کتاو شو دا وای چې دا د الله کتاب نه دی دا الله په کتاب کې دا مسلې مسلې نشتی نو خو بس راوړی تاسو د دې کتاب په مثال د دې کتاب په مثال د یو کتاب ټوکړه وروړای یو حصہ راوړای او صورت خراو تحدیدا معنا چې دا د الله کلام نه دی کنه نو د مخلوق کلام دی د مخلوق کلام شان خو تاسو کلام جوړول شي کنه نو خو تاسو دا یو صورت راوړای یو ټوکړه راوړای یو جمله راوړای او مطالبه د مناظره دا معنا چې ګوره تاسو او عبدو ربکم د مسلې نه انکار کوي چې د دې مسلې نه انکار کوي ګوره مناظره په مسائل اعتقادیو کې ده فروعیو کې دا اختلاف دی دا خود علمی میدان دی یا علمی مسائل دی یا فروعی مسائل دی هغه کې کینا التن حدیث وی دي دنا حدیث وی هغه ځنه دلیل شرعي دي دته ویل کی بکواس و خرابول او بیا زمنګ دارونه اهل حدیث غریبانو خاصه بدی کړي گئے چې الګه موږ در سره ارث سمانو خو موږ د خپل عمل ته دا خپل ذاتی عمل خو نه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل له منقول دی دی عمل ته موږ زیات اولا ویو په نسبت په حیثیت د دلیل سره او تاسو خپل هغه ته اولا په حیثیت د دلیل سره جایز ناجایز خبر اختلاف پس کې کو هر کله چې اعتقادي مسله نه بیا وه ته راځه مناظره کوو هر کله چې تاسو دا مسله د عبودو ربکم نه منئ نورا شیخا تاسو یو دلیل راوړی دلیل منزل راوړی صورت په معنا بیا دا دلیل سره کوي یو دلیل منزل راوړی د اکابر دلیل نه د اکابر خبره نه چې پلان کې مولای سی ابلی کړي پلان کې مولای سی عقیده کې د مولای چلیږي چې عقیده ورته وای نو بیا به قران او حدیث متواتر چې عقیده ورته وای نو دلیل قطعی براوړي بیا لری مزه بس قران راونه سره بیا څنګه مطلب دا سو ټرن به یاو ټیم بدو ګټیا سی بکواس ته سپته نه لګي عقیده دا بس دی کې نه تنقیحات ته او نه توضیحات شیخو کې نه چې مسله دا قیدې ده دا منم دا نه منم بس به است دا مدعی دعوا من دلیل راوړ خو دلیل بس دا قران نه منزل دلیل وي بس مسله ختم شو بس اوس ول خلکو کاروبار جوړ کړي مناظره مجادله یو بل ذلیل کولی یو بل منه بهتانو نه تانو نه کنزلی دروغ کذب بیانی کذب سمرد دروغ دی دا سمره غټ ګناه دی کبیره ګناه دی الله په لعنت ویلې او دا داسې ګناه دی چې دی الله پاک وی دا سبب د عذاب دی دا سبب د عذاب او د دې زمانی مناسب خو به دروغ وای کنزل بکې بد ردی بکې د بل تحقیر تذلیل دا بکې نو الله بده مناظر او چرته وګړه د دې زماني مناظرین د دونه اخلاق شته نه جبش شته نه په جمع کې سم مهذب خبر شته او جو څومره سو کنزل کوي او بد ردی وي د بل تذلیل کوي خلق ورته خوشحالي کې سره یاره راډر بنیادی دا ده چې عقیده مطالبه د مناظره و بیا کوي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا دا ان په معنا د اذ دی زکه وین کنتم فی رب ان د شک ته پر راضی او مرتابین چې کوم دي کنه او خو یقیني مرتابین دي نو غره دا ده چې ان فمانه ده از و ان کنتم فی فی ریب کله چې تاسو په شک کیای قران کې خو څه شک نشته خو لارېب کتاب اخو لا ریب کتاب دی او هدایت کامل کتاب دی هو اے مرتابینو که تاسو چرته پشک یې د سش نه ریب معنی مخکې تاسو ویل ریب شک مع تهمت ته وي نفس شک خو پرې دا غسر بسکه یو شکی دی نه نه شک مع تهمت چاغه الزامم کوي ښا کدی کی تحدی وی کنه چیلنج وی دا مما نزلنا لعبدنا پورا قران مراد دی او کنه مطالبه د مناظری وی بیا خو د مسله توحید کی جنگ نه بیا مما د هغه مسلې نه من تبعیض یا مما دا کتاب نه چې اول اعتبار شي نزلنا على عبدنا شرع لګل دې من خپل بندمنه نزلنا على عبدنا ګوره دلته د پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړ پس سره پس فد عبد سره ځکه چې ته دا مسله د اعبدو ربکم بیان کړی دا منلې دا نو ځکه الله پاک دلته د صفات ذکر کوي عبدنا را لګلې دې منګا دا کتاب په خپل بندا کدی کې تاسو شکوي نو الله وی فاتو بسوره من مثله دلته فاتو امر للتعجيز دی امر وجوب نه دی امر خود تلیرشتو مانو د پار راځي دلته عاجز کول د دوی مقصد دی فاتو بسورتن بعد مصاحبت د پاره او د صورت معنی مخه تاسو ویلي صورت نه معنی یو ټوکړه د کتاب فاتو بسورت من مثلی دا من مثلی ک من بیانیه شي مماثله له چاغه مماثل وی یو شان وی د دې قران سره پس راتلو کې په یو صورت باندې راوړی یو صورت مرا چاغه مماثل وی د قران د قران مثل وی د قران سوي مثل وی اکمن تبعیزی شي راوړه یو صورت چې هغه د مثل د قران نه وي د مثل د قران راوړه یو صورت د مثل د قران نه یو صورت راوړه فاتو بسورت من مثل مثل معنی څه اے زیات احداوی د د شان په هدایت کې د دنه زیات احداوی لکه سورۃ القصص وګوره پرسه ټوخي باندې کوي ښا بار لاک ډاون دی ا کورونو کې بس کوي د سورۃ القصص آیات وګورئ تقریبا یو کم 50 تمات یو کم 50 تمات وګوره قل فاتو بکتاب من عند الله تو ورته وای پس راوړ یو کتاب د الله د طرف نه راوړ داس یو کتاب چې د الله د طرف نه وي هغه داسي هو اهدا منهما چې هغه زیات هدایت والوی د دې تورات او د قران نو اتبعو مثال دا مال یا خو یا دغه رنګه مثال په معنا د فصاحت د دشن په فصاحت کې راوړای په بلاغت کې راوړای د د شان مزامین راوړی د د شان معانی او د اسرار والا کلام راوړی د د شان چې څنګه مسلې بیان شي دا سر راوړی مثال اګوره قران کریم کې دا تحدی جا په جا ذکر شوی دی لکه سورۃ یونس وګورئ او د سورۃ یونس آیات وګورئ اتم درشم قل فاتو بسورة مثله دلته مين نه دراوړه پس راوړه یو صورت په مثل د قران مماثل د قران او دغه رنګه سورۃ الهود وګورئ د الله سمایا دی الله سمایا د سورته هود وګورئ سورته یونس پسې آیات سورته ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله راوړی ول سورتنا په مثل د قران دغه مماثل وي ورته وایا ک انسانانو پیران ټول په دې خبره باندې جمع شي چې راوړي یو دلیل په مثل د دې قران لا یاتون بمثلی دا سه نشي راوړی دا د الله کلام د غرنګ نور سورو کې ذکر کی نفاتو بسورۃ من مثلی او که چرته مطالبه د مناظره سره ولګوي که په شک کې داغه مسلې نه چې موږ را لګل په خپل بند منفاتو به صورت ان صورت نه به دلیل وا پس راوړ یو دلیل لیکن مم مثلی چې په مثل کې د قران وی په مثال کې د قران په مثال د دې کتاب یو دلیل راوړی سمانا مثال سمانا یو دلیل منظر راوړی ځان نه چې ځان نه دلیل دا کابل سیب لیکلی دا لیکلی دا پلان کې سیب لړنې لګول اصول قرآن دا اصول حدیث اصول فقه دا کوم چې دا اصول مسول ویل کی بیا خو شریعت عدالت قران او سنت اجماع قیاس او بیا دا هغه مسائل چې قطعی مسائل اعتقادي ضروری مسائل دي نو دلایل قطعیه به بیا راوړي او زمونږ د مرګریم ډیر بے قفانی اول خدا خبره متعینه کی چې تنقیح دا مسله اعتقادیه ده او که فرعیت اعتقادي مسلې جو خرازه وس فرعي خپل کار کا رویو کې څوک مناظره کوي هغه چا سر تر رسول نه ده اول نه د صحابه د دور نو اخلت تر اخر قیامت پورې به دغه شانوي ښه څوک بلا سور تکي څوک بنا پور تکي څوک حمید پتا وي څوک بنا وي څوک بر اول تشهود سره دواګانې نولې څوک باندې نولې څوک بس سکه څوک باندې دا خو ټول منقولي خبرې دي اور پسې ودعوا شهداءکم من دون الله دې توس ارخاء العینان وای چې کله میدان کې مقابل خصم سره یې کنه ا دې دې راي سار کنه لګوتا توسو ورکا لګه فراخي ولا ورکا چې زمړه ته واځي دا کار نشي کول ودعو شهداءکم من دون الله د شهدا سو معنی یو خود شهدا خپل معنا د شهدا معنا گواہی مړه دا مسله ته پیش کای کړه خو میدان ته چې راځي ما ته چې مناظره کو کنه په دې مسله توحید کې چې زما ستا مسله په دې مسله ضرورت کې ده اعتقادي کې زما ستا مناظره ده او ته جواب نشرا کولې دلیل نشتی خو ودعو شهداکم من دون الله دا خبره به بیان کړي چې وره الله گواه دی الله گواه نه نه ودعو شهداکم من دون الله راوبلا راوبلا خپل گواهان من دون الله سوا د الله نه سمان سوا د الله نه معنا دا چې الله خو گواه دی په هر څه منته دا باندې چې الله غا زما سره مې کې مثلا نه الله کو گواه دي هنر گواهان بخپل راواله یا شهدا شهادت په معنا د علم سره مرادي شهادت په معنا د علم سره ودعو شهداءکم یوازې مړ پرې دا شو ودعو شهداکم راو بل خپل مولیان زکه ستا خو اکابرین شته ګا او سم د مناظرو کې جوړ کړی دا صدر مناظره او دا پلان کې مناظره دا غا بکواس ته ټو امت غړ وډ کاس فضول خبره صرف د پیسو د خېټه د لپاره تمامه خبره دي مناظر به شي نه سبب ګور ټوپای کې به فرقي په کپړو کې به فرقي رو هغه سره بیا ګاډي اوبس دا عوام غریبانو خوار چا پس روان نور او بلن شهداکم من دون الله خپل مولیان راو بلا خپل علما راو وړه سوا د الله نه الله کوم عالم دی ودعو شهداءکم من دون الله دا دون الله دا نفي زکو شو من دون الله کې چې الله کوم عالم دی کنه دا الله دا نه ما سوا نور چې ستا کوم مليان دي کنه دا علماء دا راو بل او دا غرنګ فوز الکبیر کې شاول الله رحمت الله علیه دا معنا کوي قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا او ورتا او پیغمبر ته دوی ته وای حالم ما شهداکم دی اهل کتاب ته وای دی مشرکانو ته وای حالم ما شهداکم راو بل خپل مليان هم مولیان الذين يشهدون استا چاغو دا بیان کوي ان الله حرم هذا چې دا الله حرام کړي او دا حلال کړي دا حلال او حرام څوک بیانې خو مولای بیانې یا دلتا شهدا نمراد د دوی هغه تازان او حاجت رواګان دغه مشرک دی کنه د دا قاعده خو په ګټه دا په لوټه دا په خبر منته دا د خود الله نه ما سي او بل چاته ټټي دغه حاجت رواګان دي کنه په معنا د حاجت روا او شهدا په معنا د حاجت روا موږ کو چې د خپل حاجت روا حاضر ناظر غړي کنه شهید دی حاضر دی حاضر ودعو شهداءکم نو تعین مدد حاصل کړي په خپل شهدا کوم په خپل مددګارانو مدد وغواړي مدد وغواړي د خپل حاجت رواګانو نه من دون الله سوا د الله ځکه خو الله حاجت روا او دا الله سره غوتا سودا حاجت راوغان بس دا الله نامه سیو د خپل حاجت حاجت راوغان راشه اوس په میدان مناظره کې ګډ وډ د دوړو من دون الله ګور دون مانسدا ادون من الشیطان ادون من الشیطان دون په مقابله د فوق کې دی دغه رنګي دون ان الله دون په معنا د ادنا سره مرادي دون په معنا د قریب سره مرادي دون په معنا د قبلو سره مرادي او دغه رنګي دون دا په معنا د تجاوز عن شی مرادي لکه رسول سره د علی عمران دا وګورئ ندی نیوی مومنان کافران را دوستان من المؤمنین متجاوزین عن المؤمنین چې مومنان پری دی خ چې ور تیریږي د مومنانو نه مومنان پری متجاوزین ما دلته دون په معنی سره دی سوا سره دی غیرو سوا من دون الله سوا د الله ان کنتم صادقین ان کنتم صادقین تاسو رښتینی یې په خپل داوا کې که په خپل داوا کې تاسو رښتینی یې کتاب نه دی نو د دې کتاب په مثال یو صورت راو کتا سو رښتینی ای پسکه په دې داوا کې چې دا وبدو او عبد الله نو تاسو یو دلیل د دې په مقابله کې راوړی مخالفت کې راوړی ان کنتم صادقین کتا سو رښتینی لکه رسول سورۃ الانفال وګوره سورة الانفال ګور دلتا وایذا تو تعلم آیاتنا قالوا قسمنا لو نشاء لقد دا خبره سینه د شیخه خلقو دا خبره وره کړې دا چې موږ د دې قران په شان قران راوړې شو لو نشاء لقلنا مثل هذا کچرته تاسو خپل په دې داوا کې رښتینی یې نو بس راوړی دا یو صورت راوړی یو ایسر راوړی په مثل د قران طلب د مناظره وشو اوس د قران کریم قانون دا دی څوک چې دا مسله ونه مني نو هغه ته تخویف ورکړي څوک چې ومني هغه ته بشارت ورکړي بشارت د تخویف یو بل سره نږدې یو ځای راوړي ښا وصلی پاک تخویف ورکړي تخویف اخروی او اخبار عن اعجاز القرآن خبر ور کوي د قران کریم دا معجز کلام دی ورته د مقابله نشي کېږي دا دوه خبرې ذکر کړي نو فإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فایر اوړه دا تخویف بشارت رسو دفان پس هر کله چې دا خبره تاسو واورې دا کنه فإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس کچري اونکړو تاسو دا کار سمانا سورۃ رانه وړو دلیل رانه وړو فإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس کدا کار تاسو اونک مینس کی جمله معترضه راوړي کنه ولم تفعلوا دا کار تاسو نک ورستو فتقوا النار التي کلام دغه سره لې جزای بیا غدا مینس کې جمله معترض راوړي ولم تفعلوا هیڅ چره دا کار به نه کوي تاسو دا ولن تفعلوا اصل کې اخبار عن اعجاز القرآن دی دې کې الله پاک خبر ورکړي چې قران کریم دا معجز کلام د دې ور تاسو مقابله نشي کوي د اول نو اخلا تر قیامت پورې د قیامت سبا پورې چرتا د قران کریم مقابله نشي کوله ولن تفعلوا نو خو موږ هغه خلق ته چې مسلې ته اعتقادي مسله وایي نو قیامت پورې تمام مليانو خبرې را جمع کوا دلایل را جمع کوا لیکن د قران کریم د دلیل په مقابله کې هغه هیڅ شی نه ده نسبی ولن تفعلوا هیڅ چره بدا کار تاسو نه کوي نشه ده نه بوشي نه مخکې چرته شه ده نه بوسو شي نه ورستو شي نو فتقوا النار التي لو تخفيف سوال دارازي چې فتقوا النار التي دا جزا سرنګي جوړای اصل کې دلته جزا دا صدا محذوف او دا اصل کې هغه سبب قائم مقام د جزا ګرځیدل دی پس کچره اونکړو تاسو دا کار نو فآمنو بالله ایمان په الله راوړی دغه مسله ومنه العبادت لله وحده فآمنو بالقران پس ایمان راوړی په قران باندې نو چې ایمان په قران باندې راوړل نو فتقوا النار التي ګوره شرط او جزاء کې غوسه مناسبت مطابقت دي ګندل ته غوسه مناسبت نشته نو ځکه دلته جزاء محذوفه ده دلته وقود ذکر شوی دی وقود څه ته ویل کیږي ما یوقد به النار چې په هغه سره اور بلی کوم شي سره چې اور بلیږي پښتو کې هغه ته سوی خشا ګورزان د داسې اور نه وساتای چې خشاک داغه لرګي نه دي ته دنیا اور د په ذهن کې دی چې بس اور نه بلې خشاک ورته راجمه کوي یا اور زیاتې خشاک ورته ورځو ناغه داسې اور دی چې هغه نار د جهنم چې خشاک دغه الناس او انسانان وقودها الناس دا غیسوی والناسو چې خشاک دا غي الناسو انسانان دا انسان چې ال تسودی په زید خشاک باندې استعمالږي او پړق پکې هغه سبل شان اور دی او خود مخکنه دا چې ګرام دی خو چې دا انسان پکې غورځي کنه دا وایو یو بامبړه بشي داس اول حجاره لکه سورۃ آل عمران وګورئ دا سورۃ آل عمران آیات لسم وګورئ لسم آیات د سورۃ آل عمران ګوره ګټه لیکن الناس نه تمام انسانان ما الف لام یا حدیدی چې خشاک داغي الناسو سوق دي مشرکین دي کافران دي دا تایید موږ دغه د پاره ذکر کړو چې مخکې الله پاک دا هغه خلق ذکر وکړي چې تاسو ته مال اولاد پکار رانش او د جهنم خشاک ودغه خلق وی مشرکان کافران او حجاره نه مراد کومې ګټي بعضی وی الحجاره دا کمل افلام یا حدیدی هغه خاص ګټي چې هغه ته ګټي د ګوګړو وي چې دا هغه ور ته پشم ډیر زیات او بدبودارم ډیر زیات دي ښه یا حجارت نه مراد عامه ګټه چې ګوره دنیا کې تاسو ګوره ګټه منی اور نه بلی لیکن د جهنم داسې اور دې چې دا غټي د دنیا دا بوله خشاک دی دا سي ضرب دا ور اخلي خشاک ور در اخلي یا الحجره د مراد هغه غټي چې دا کې عبادت کړي شوی دی رسول صلی الله علیه وسلم بیا کې راځي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار اوس دا بشارت ورکي مخکې یره ورکړه اوس الله پاک بشارت ورکړي مکه ذکر د ير کافر کامل لور کړه شو نو اوس بشارت ورکړي مؤمن کامل لرا او دې ته ویل کېږي بشارت کامله او دا ذکر کړی دی په عتب سره دا اصل کې عتب دې په مضمون د ما قبل باندې په مضمون د ما قبل منته دا وبشر الذين امنوا دا سره دا عتب ده وبشر الذين بشر دا ماده په قران کریم کې ډېر استعمال او ګور بشر د جهنميانو د کافرانو لپاره دا استعمال لیکن التتحقما استعمالي کی تفسیر پس نه شته نو څنګه راړو کوم ځکه چې بشیر لفظ د مؤمن د پر نه دی استعمال شوی نو الت بشیر چې چا د پر استعمالېږي هغه تحکما تذلیلا استعمالېږي دا ذلت د پر او بشیر دلته مخاطب څوک دی اولا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پیغمبر ته زیر ورکا ګورت دې کې اکرام مندي دا عزت مندي دا اکرام او عزت مندي دي چا د مؤمنانو چې الله مؤمنانو ته زیر ورکي 50 سره د چا په جواب منته د چا په خلمانه وبشر الله پیغمبر ته حکم کوي اګوره بشارت څه ته ویلې بشارت ته بشارت زکوي اصل کې د بشارت خو استعمالي کې بشارت دا بشارت ویلې کېږي بشارت ته بشارت ځکه ویلې کېږي چې هغه هغه ولانی خبر تا هغه ولانی خبر تا چې کلا دغه خبر ورکړې شي نو د مخاطب په چهره باندې یو خسته آثار ظاهر شي بشارت هغه خبر ته ویل کی چې پاګه سره د مخاطب هغه شکل چهره سشي نمودار شي خوشاله شي خدا غ بشارت اول اول خوش خبري لکه چا زویو شونو اول خبر چې ورسې دغه ته بشارت وي بیا دویم دریم دغه بشارت کې باندې داخله اخو مخکې نه بیا خبر دی نو دلته بشیر څوک دی مبشر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشیر او په بشارت کې درې خبرې غنه مبشر وي مبشر لهم مبشر به وي مبشر لهم سوق دي الذين امنوا زیر ورکا کسانو تا آمنو چی ایمان راوڑی دی سمنا اعبدو اللہ اعبدو ربکم دا مسئلہ ایمان را دی دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ ایمان را دی او آمنو چې کلا ایمان چې کوم ځکه بغیر د مومن به نه ذکر شي کنه هغه ځکه ایمان کامله مراد وي ایمان کامله ایمان مطلقه یو ایمان مطلق دی بل مطلق ایمان هغه جدا د متکلمین خپل اصطلاح ده کوم ځکه چې امنو مطلقاً ذکر شي بغیر د ذکر د مؤمن به نه چې مؤمن به ها مؤمن به ور سره ذکر نشي کوي اغه زنا ایمان کامل مراد وی نو زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړی دی وعمل صالحات او عملونه کړی دي د سنت مطابق عمل صالح عمل صالح ستوي لیکي ما جو شرع ما سره به شرع چې شریعت دا اجازه کړي بیا دې کې خو مباح هم داخل شي اګه ثواب عقاب کو نشته نه نه تسری کړي دا ما حسن او شر چې شریعت ورته خسته وین دا غیاد نه درجه څه شه مندوب دی ښا چې عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وزل خو ثابت وی کړ نو عمل صالحا عملونه کړی د سنت مطابق او که اعمال جز من الايمان نو په عتب سره باندې ذکر کړه زکه بیا خو نفي د جز سره نفي د قدر ازین امنو او د ایمان والو نو کده امنو تکمیل په اعمال سره وې کنه نه آثار د اعمال شته نتایج د اعمال شته ثمرات د اعمال شته یا د اجزا دي لیکن اجزا تزیونیه دي ان لهم جنات تجري دا اوس مبشر به ذکر کی ان لهم دلته با حضرت بان لهم لیکن دا صالحات دی صفت غلبه په سمانه کړه دا په اسمیت باندې کړه دا نو بغیر د موصوف دا اکثر دا ذکر کیږي بان لهم بان لهم پساو د دې بان لهم یقینا د دوی د پاره دا دوی د پاره باغونه دي باغونه او د جنت اطلاق د قران د دنیا په باغ منتیو کې چې قران کریم کې رسول ذکر دي زیر ورکه مؤمنانو ته د سر چې دوی لره جنتونه دي باغونه دي روان دي لاندې د ونو د دې باغونو الانهار مختلف قسم ولې تجري من تحت الانهار من راوړل من راوړل لريوالي ته اشاره ده لیکن کله چې د صحابه کرامو په شان کې دا ذکر کی هغه ته چې د جنت بشارت ورکول کیږي دا سورۃ توبه وګورئ او د سورۃ توبه آیات سلام آیات د سورۃ توبه وګورئ امل تحتها ها زمير دغه باغونو تا یا دغه د باغونو دی ونو تراجه لاندې د ونو د دغه باغونو واسوي الانهار او مختلف قسم ولي ګور انواع دغه انهار سلور سلور قسم انواع دي لیکن بشمار نهر نه دي چې دا غنه بیا دا واړه واړه نهر نه وو لکه سورته محمد وګورئ او د سورته محمد آیات وګورئ په لسم آیات د سورته محمد کلما هر واره کلما کی تعمیم کلما رزقو منها من ثمرات رزقا ګور دلته دا بشارت مؤمنانو چې ورکول کیږي د داشو شزونو ورکول کیږي چې هغه کې ډیره توسو دا ډیره فراخی ده اے مؤمنه تا تب دومره غټ کور ملایږي ډیر غټ وی جنات تجری من تحت الانهار کور دې باغونه دی او پاغه کې بیا نهرونه دي قسم نا قسم نهرونه دي څومره غټ کور د کراچۍ کوارټر خو نه دي چې جمع اوړي پکې فرق نه لګ پته نه لګي دویم د رزق فراخه ته وګورئ خوراکونه پکې هم بشمار الله ګډاونه پکې نشته کلمہ رزقو منا دا اشاره د وسات تر رزق ته کلمہ رزقو هر واری چې ورکول کیږي او تو بمان هر والی چې ورکولې کیږي دوی تام منها د دغه باغونو نه ها زمير دغه باغونو تر راځي من ثمرتن داولنه من من تاکید دې ورستنه من تبعیزیه یا من ثمرتن کی من د پاره د استغراق هم کې دي دا من د پاره د استغراق دی او رزقن هغه معنا د خوراک کله ما رزقو منا هر واره چې ورکول کېږي دوی تا دغه باغونو نه من ثمرتن هر قسم میوا هر قسم میوا رزقن د پاره د خوراک کله چې ورته اول رزقوی مجهول راوړه چې حور بډيري وی غلمان بډيري خدمتګاران بډيري دا څنګه چې ستایو خدمتګار نه نه دنیا خدمتګاران وي او هر قسم میوه وي پکې نو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نو قاری صاحب شان به یې کناغه خو بیا اعتراض کوي چې مړه دا خو پرون خړل دغه خو مونږه جو پرون خړل قالوا هذا الذي ابودا جنتيان هاذا الذي دا خو هغه میوه ده رزقنا من قبلو چې راکړې شي او موږ ته پرون په خو من من قبل پرون مخکې رزقنا من قبل چرا کړه شی مونږ ته من قبل مخ ګور دلته را کړه شی مونږ ته من قبل مخ کې سمانا جنت کې به ته میوه ملاويږي د یو جنس میوه به مختلف قسم میوه مختلف اجناس نه به مختلف انواع نه به مثال کې تور په د تکیلا دو خوړه کړ نو دته بل وخت کې ماغه کیلا رااله نو دته هغه رنگ کې هغه شان یا کیلا ولی راځي چې دله خو په اول ځل ډیر خوان ورکړي دی هغه کیلې نو دې هغه ته زیات اشتیاق لري نو دې د خوشاله نه هاذ الذی رزقنا من قبل خدا لیکن خوان به دا غینه زیات به سي نور جدا به یا من قبل د دنیا سره لای ذکر د انسان د فهم د پاره دغه رنگ د کېلې د انار د انګور قسم میوه چې واخل نو هاذا الذي رزقنا من قبل دا خو هغه مې دا چې راکړې شي موږ ته من قبل په خوا دنیا سړی دنیا کې تا ترا کړې شی وا لیکن چې کله خون وګوري بیا بیا هغه خون نه ښه ما لا عین رعت ولا اذن سمعت هغه منستر ګوري دلی او نه باغونه اوریدلی دا سه میوه مشته دا سه میوه لیکن دغه دوی معنی ته بار سره شو ګورو خو مالدار سره خو هر قسم میوه خوړې شي نو غریب خو کېله بو خري بار خټکه بل درا شي وو هغه خوګ نه او انار بکلار غریب واخلي انګور بیا ډیر ګرای نو بیا دا قسم قسم میوه نو غره ده چې دا ول لیکن الله مقرته وی چې دلته رزقنا فمانا د وعدنا شي دا خو هغه میوه ده چې زمون سره وعده کړې شی وا په خوا په دنیا کې سړیا دا خو هغه مونږ ته نن ملایي دا خبره دوه ولې دا شي کوي الله او او تو به متشابهه دی به دا خبره زکه کې چې یو شانی رنگ یو شانی کېلا را یو شانی انګور را رنگ یا غل لیکن خونه جدا ده خو مکان کې توسو ده نو رزق یم توسو ده مکان دشته فراخ مکان خوراکونه پکې هر قسم موجود دي لیکن تسکینی جنس د پاره چې مرګره ور سره نه څنګه ژوندۍ به تیرې الله پاک وس د تذکیری جنس د پر الله پاک ازواجم ذکر کوي الله ولهم فیها ازواج مطهرات دا ان لهم کې بر لام د استحقاق د پرم دلتم ولهم لام د استحقاق د ولام د ملکیت نه دی او دا الله فضل له دا استحقاق د د الله د فضل د وجه حاصل شوی دا دوی د پر پتی جنت کې ازواجن بیبیانې به ازواج مد زوج دا د زوج اطلاق په مذکر منی مؤنث دواړو منی کې خځه خامن دواړو ته زوج وایي ښا زوج ورته ځکه وي چې د یو بل سره تعلق دی تعلق د څه د عقیده تعلق دی یو بل سره ارتباط د سده دا قیدې ده د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د ازواج ذکر ستلور په د قران کریم کې کیږي په لفظ د زوج سره کې کوم ځکه چې ذکر د امرای راشي کنه زوج امرا کې دا فرق چې دا غي تعلق د خاوند سره نه پس کې پاقیده کې امرات فرعون امرات نوح او امرات لوط دا ذکر در سورۃ تحریم دا ول فخانتاهما زکه چې خیانت کړو د خپل خواندانو سره پس کې پاک پیدا کړ زکه د انبیاء علیهم السلام از بیبیانې چکم دي دا فاحشه نه ښه نو ولهم فيها ازواج بیا ازواج نه وي ډېر بي بیان وي ډېر نو څنګه د دنیا بي بیان چې هغه سو پر چې زوب زینت نه کړي ازمن ته سپریم رې نه لګول خو خلې نه بین نو ترک نه بین الله وینا مطهرتون پاکې کړې شی بوي متطهرتن کله دنیا بی بیانه وګوره ګورا هغه بیوی چې جنت تلا زوجه وی ګور یو فرق بل معلوم کړي باید کې د امرائه اطلاق په مؤمنه باندې هم شهید د زکریا علیه السلام دی امرا د ابراهیم علیه السلام دی امرا کله چې زنانا حاملوي بچې پیدا کیږي نزدېکت زمانہ یې نو هغه ته امرا ویل کیږي زکه بچی د زنانه د نارینه نه او د زوج اطلاق خو په نارینه او زنانه دواړو خاوند خو دې دواړو باندې کیږي البته د فرق د وجنا امراتون ویلې کیږي او هغه بیوی چې هغه لاړه جنت ته هغه به د خاوان سره دغه بی بیان وت الله مطهراتون دا به پاکي کړي شي به د دنیا د غند بی بیان باندې ښه پاکی کړي شی به د سینه د هر قسم عیب نه نو معنا دا چې کوي متطهرتن خلقا وخلقا اخلاق به خسته جووري باندې زبان دراز باندې دا شون به تر وکړي نه ښه اخلاق به خسته مهذب خبرې به سره رنگ نام خسته نو اخلاق نام خسته بد بویدار بنای نه به میتیازی نه به حیدی نه به غټی میتیازی نه وړي نه به پوز به نه به پکې سپګې سپنای متطهره ده اکه متطهره نه مراد هغه خوري شي کنه بیا د متطهره معنا کوي پاکي ساتل شي دی بیا نه وی چې پاکي ساتل شي به د دوی لپاره ګورا کور راغې نو خوراکونه هم ډېر شو بی بیان هم شته دنیا کې دا کچا ته سو وختي سو لګ ډېر حاصل شو خو په ځړ کې یره د چیرې وس عمر خو روان دی پس مرم دارنه پاتې کیږي دا بنگلې پاتې کیږي دا خزه پاتې کیږي او دا باغات پاتې کیږي او دا مالونه او دا میلونه او دا کارخانه ارسه جو مرشي خص شي ولا بیا نه کفن او بس قبرستان چې د چا مقبره یو الته او ورځي راځي کنه هغه تمام ارسه پاتې دې منته په فنا ناراضي دا رد شو هغه چا چې څوک وي دا یو وخت پورې مقصد توي بیا په جنت باندې فنا را نه په جنت باندې فنا نه دا الله وي وهم فيها خالد الله پاک دې دا عمل کولو توفیق راکړي الله دې رحم کرم وکړي آپ شیخ صاحب دورسي الله دې دا برزخ د خوشحالو نډک کی الله دې هغه خبر روخانه کی الله پاک دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي الله چې سم صاحب تکلیف دي نن په دې عالم باندې الله دا مصیبت لري کې څوک بیماران دي الله ټول صحت کامله عاجله ورکه الله پاک الله دغه تکلیف مصیبتونه اخلاقی سو قرضدار دي سو کوګي دي هر قسم تکلیف بدني جسمانی روحانی سو الله دغه تکلیفونه تمام مسلمانان مؤمنان خلاص کی الله دې ملک له استحکام ورکی مضبوط کی الله صحیح برسر اقتدار الله دا خلق راولي الله د غلو ډاکوانو نه الله منګه په امان کې محفوظه کې الله د قران سره د جماعت سره علما سره نیکانو خلق سره الله زموږ تعلق پیدا کړي الله توفیق راکړي موږ د قران شروع کړي الله موږ ته آسان کې په وینا کې په اوریدو کې په پوه کې الله الله په خو سهولت سره په ډیر اسانه سره الله د خپل اختتام دور سره